او په قبول عند البلغاء کې دا د وجه د کمال مطابقت د دې کلام نه ده دا غ امر معتبر سره چې معتبر کړی وي هغه له متکلم مناسب د حال د مخاطب او هر یو انحطاط د کلام بلیغه په حسن ذاتی او په قبول عند البلغا کې دا د وجه د عدم کمال مطابقت نه ده مقصد د عبارت دا دویم تمهید دی تقسیم د بلاغت ته چې ولاها طرفانه اول تمهید بیان کو چې احوال او مقامات د کلام مختلف دي احوال او مقامات د کلام سری دویم تمهید ذکر کړي چې یو کلام بلیغ دی د دویم تمهید حاصل وامه چې یو کلام بلیغ دی داغه درجه د بلغاو په نظر کې چې کته کیږي او پورته کیږي نو د دې سبب کمال مطابقت او عدم د کمال مطابقت دی که کمال مطابقت پکې راغی نو دا کلام به اوچت شي عند البلغه او که عدم د کمال مطابقت شو پکې عدم د چا شو کمال مطابقت شو نو بیا به چې کمندونو کلام شي خکات شي د کلام درجه به شي خکات شي نو دا کلام خطا کیږي او پورته کیږي د وجه د کمال مطابقت او د وجه د عدم د کمال مطابقت اوس په پوه نه شوي چې کله کته کیږي او پورته کیږي نو معلومیږي چې ځنې بار دي او ځنې سړي کاته دي ولها طرفان تقسیم په کې شو صحیح تمهید باندې پوه شوي کنه اوس راشي ما د عبارت ترجمه دا سکړی دا چې په ظاهر کې نشته د ارتفاع نه ما غسته دا هر ارتفاع هر یو چتواله د حسن نماغ د کلام نماغسته د کلام بلیغ کلامي بلی حسن سره ما قید لګولې د ذاتی د قبول سره ما لګولې د قبول عندل بلغا او بمطابقته سره ما لګولې د کمال مطابقت کمالی او بیا عدمی سره مې لګولې د عدم د کمال مطابقت عدم د کمال مطابقت او اعتبار می اغسته دی په معنی د امر معتبر مصدر مبني للمفعول په معنی د امر معتبر خبر باندې پوښوي د ترجمه د تاسو فکر وکړو لکه ترجمه لکه بدل وا خیر دی هغه وخت کې تاسو یې کده سي غب لګی انو پوشی پینو زه به خیر د بیا کوم مون خو تاسو سم نوکرانی هر یو ارتفاع د حال د کلام بلیغ په حسن ذاتی کی او په قبول عند البلغا کی دا د وجه د وجود د کمال مطابقت ته د وجود د کمال مطابقت چې مطابقت راغله د هغه امر معتبر سره چې کلام موافق ته د هغه امر معتبر سره چې معتبر کړي د هغه لرا متکلم مناسب د حال مخاطب وانحطاطه او هر یو انحطاط او هر یو خطواله د کلام بلیغ هغه د وجه د عدم د کمال مطابقت نه دی هغه د وجه د عدم د کمال مطابق سوال دی چې د ارتفاع کې ته هر یو ارتفاع ولې جواب دا دی چې دا مصدر مضاف دی او مصدر چې مضاف شي عموم فائدہ کوي دا اضافت د استغراق او د عموم د پاره دی گویا کې دا داسې دی چې کل ارتفاع شان الكلام کل ارتفاع الکلام کې الف لام عهدی اخلم ماحود په دې کلام بلیغ اخلم ولی وجه سوالو چې تاوی چې کلام اوچتیږي په حسن او په قبول کې نو په مطابقت سکیږي اوچتیږي چا اوچتیږي په مطابقت اوچتیږي نو که یو سړی ولګي او هغه هغه کلام چې خالی نوي د مزرات 57 یعنی کلام غیر فصیحي کلام او پاغي کې مطابقت راولي نو دا کلام مو موچتی دا کلام مو شي موچت شي پوه شوي یعنی کلام غیر فصیح راوړو چې پاغي کې موجود دي مزرات ستا او پاغي کې هغه مطابق شد مقتضل حال سره نو تبه سوای چې دا کلام اوچت ته حالانکه کلام نه دی نو ځنه رالل او دلته قید لګو په الکلام کې د فصیح الکلام کې د چا فصیح چې ارتفاع د کلام فصیح ارتفاع د چا کلام فصیح نو په دې سوال چې ارتفاع د کلام فصیح چې دا نه په مطابقت نه ده بلکې هغه په خلو د کلام د مزراتي ستاون ارتفاع د کلامي فصیح چې دا نو په خلو د کلام د مزراتي ستاونه اپ مطابقت پانی نو بهتره دا ده چې الکلام کې لفظه محدودي او ماحود په دې سره کلامي بلیغ بیا په سوالو چې توای چې د کلام بلیغ ارتفاع وخت دې دې سوال تا چې د کلام بلیغ ارتفاع په مطابقت او په عدم ده مطابقت ده نو د کلام بلیغ ارتفاع په مطابقت او په عدم مطابقت نه ده بلکې د کلام بلیغ وجود په مطابقت او په عدم مطابقت ته ځکه د کلام بلیغ تعریف تا کړل مطابقت مطابقته کنه ما مقتضل حال مخکې تیر شي د چټیان نه اخیری ده پون شوي د کلام بلیغ وجود موقوف ته د کلام بلیغ وجود موقوف ته پچا باندې په مطابقت باندې او چې عدم د مطابقت راغې نو کلام بلیغ د سره شتنه ته څنګه وای چې کلام بلیغ قطع شو کلام بلیغ ختم شو قطع نشو زما سوال باندې پوه نشوي خیر بیا کومه توجه کیجیے مولانا توای چې کلام بلیغ مرتفع کیږي نو په چا مرتفع کیږي په مطابقت او چې کته کیږي نو په عدم مطابقت نو ارتفاع خو فرض وجود ده کنه ارتفاع فرض وجود ده حالانکه کلام بلیغ موجود کیږي په چا باندې په مطابقت باندې نو ارتفاع نه بلکې وجود د کلام بلیغ موقوف دی په مطابقت او چې کله مطابقت ني نو کلام بلیغ کته کیږي نه کلام بلیغ ختم دا توقف صحیح نه دی سوال باندې پوه شوي صحیح ده کنه ځکه چې کله حد وي نو محدود وي ها چې کلمه کې وضع نشته نو کلمه شته ها نو چې کلام کې مطابقت نشته نو کلام بلیغ شته البلاغه فی الكلام مطابقته مع مقتضى الحال کنا ما فساتی ونه یاره نو چې حد نینو محدود موجود کېدل نشي مرتفع کېدل په کلاس خبره ده پوه شئ جواب ما کړی دی دې مطابقت سره قید ده د کمال مطابقت څه شي کمال نفس مطابقت مراد دلته نه دی بلکې کمال مطابقت ته کلام بلیغ موجود شو بچا باندې په مطابقت باندې اوس چې مرتفع کیږي نو په کمال مطابقت پس شي مرتفع شي او چې عدم د کمال مطابقت راشي عدم د مطابقت نه عدم د کمال مطابقت راشي نو کلام بس شي خکته شي کلام بلیغ بس شي خکته شي زه په پوښم پوه نه شوې چې وجود د کمالي مسابقت راشي نو کلام بس شي اوچت شي مرتفع بشي کنه او چې عدم د کمال مطابقت د مطابقت نه عدم د کمال مطابقت شته خو کامل نه دی نو کلام څه شو بلیغ دی خو څه دی خکاته دی پونه شوي دا کمال ته کې موږ د دې نقطې لپاره لګولې دي اوس پونه شوي سوال کلام بلیغ چې حسن ګرځي نو دا خو په محسنات بدیعیه باندې څه ګرځي حسن او تاوی چې دا حسن موقوف ته بچا باندې په کمال مطابقت باندې حالانکه دا حسن خو بچا هم راځي په محسنات بدیعیه جواب الحسن کلف لا محدودی معبود په دې سره حسن ذاتی نه کې حسن عارضی معود په دې سره حسن ذاتی نه کې حسن عارضی سوال چې بیان کې خشیرونه وای او خې قصیو کې دروغو راوام وي ماشاءالله او ماشاءالله دا خو په شعرونو او په دروغو قصو باندې کلایم بلیغ څخه کمندنو او خکیږي خپل کیږي د عوام په نسبت کیږي ولکی جواب قبول عند العوام نه مراد قبول عند البلغاء مراد قبول عند البلغاء چې بلغاء خلق ناس دی او بیانو کی واقعي د موقع مناسب ډیر خپل بیان وکړو نو چې هغه خلک وې دانه چې عوام وې ولکه دور خپل आवाज او دور خپل کیسه وکړه عوام خو دغه ته خپل بیان وې نه قبول عندل بای سا ماش من خپل مصیبت ته غلم لړلې دي قیدونه ویلې دي مستغه پاک او غنی آسان سبق وو ادم بس پر لیکلې دي چې کوي په حسن باندې پوښوي په حسن ذاتی والقبول عند البلاغه والقبول عند بمطابقته دا د وجه د کمال مطابقت د کلام نه دی د وجه د کمال مطابقت د دې کلام نه دی للاعتبار مناسب دا امر معتبر سره چې هغه معتبر کړی دی متکلم مناسب د حال خاطر پوهه دا ځان لږ کم دنو هغه هغه لوی قصه ده سبحان الله صحیح ده کنه د وجه د کمال مطابقت د دې کلام نه چې دا کلام شي مطابق شي دا امر معتبر سره امر معتبر سره للاعتبار سوالو چې اعتبار خو فرض ته وي معنا مصدری ده نسبت ته په مابین د معتبر او معتبر کې اعتبار نسبت ته په مابین د معتبر او معتبر کې نو د خو په خارج کې موجود کېدل نشي نو د سره به مطابقت څنګه راځي نه دا څنګه طرف ته مطابقت وګرځیدو مطابقت بای په فعاله ده کنه بق او بق غواړي مطابق او مطابق غواړي نو دواړو په خارج کې سوي موجودي او اعتبار خو یو نسبت ته په مابین د معتبر او معتبر کی صحیح ده کنه دا خو طرف د مطابقت واقع کېدلې نشي جواب دلته اعتبار مصدر مبني لل مفعول له معتبر او مصدر مبني مفعول نو صيغه د چا شو د صفات شو او موصوف غواړي حال د مخاطب انکارو حال مخاطب انکارو او تقاضا کوله د کلام مؤکد د کلام مؤکد او د چې کم کلام وي هغه هم سو مؤکد نو د د کلام د هغه د حال سره بالکل شو مناسب مطابق شو برا پرسو دا کلام څه شو بلیغ شو کنه شو او چتیږي وو چې څومره مطابقت زیاتیږي دومره به کلام څه کیږي او چتیږي چې څومره مطابقت کې کمی څه کیږي راځي دومره به درجه څه کیږي ٹھیک شو یا لکه د خدای بندا خور دې اعتبار مناسب نه مقصود مقتضل حالو سو نو دا دومره غوږ د شاده غاړې ولې راونی وو چې للامر المعتبر المناسب وایي کنه لکه دا دومره وګړه خبره دی ولې وکړه جواب زکه یو مطابقت راتلل دي بغیر د ارادي کې په متفق کې په خبرګرام شیخ سی یو ځل دا وت تبع ادبارم ولا التفت منکم وزم شئ تؤمرون دا آیات وی قوم لوط چې مولوت علیه صلوات والسلام ته چې الله وی چې تاسو زی په شا باندې ګورئ ما هغه خزه دی ګوري نو خیر دی الا امراتک شته کړي شي قران مجید هم قران مجید وی کې خزه دی ګوري نو کابل ګرام شیخ ته به وی دا شاته قتل دا سړی د مقصود نه پاتې کیږي نو ته به ول شاته قتل سړی د مقصود نه سکی پاتې کی وی هغه بډک ربړې غری او شاته شاته ګوري دا خزه یې بډې غری شاته شاته سکی ګوري نو خیر دی بوډا کړه دی ګری بډه دی شات بډه دی ګری او شا شاته دي سکی ګوري بس بیا اخرت چې بخندا شوې دا خبره مې اسه د خلینو راوته خو کولې ده کنه به اتفاقی غونډه کې د خلینو څه شو راوته وړيره مناسب دی دا خزيار وخت شا شاته ګوري بډي سکی ګری نو یو داسې خبره چې اسه د خلینو راوځي توکي غونډه کې او خراشي دې ته بلا کلام بلیغ نه وایي پوه نه شوي کلام بلیغ کې اعتبار د معتبر ضروری دی چې متکلم بل اراده هغه شی قصد کړی وي او مناسب د حال له مخاطب ویلی وي پوه نه شوي لکه ته یو ځای تلاړی او تا ته ترغیب ال قران بیان سو یادو او اتفاقی خلک چې کم دنو قران ته نه کې ناصل درس ته نه کې ناصل تاش وړي خلاص کړي به رستو ته چاوي د بلازي د خپل بیان نه کو دا خلک درس ته ته ما خواست کو تو کې خپل راغله دا بلیغ نه دا څنګه نه بلیغ نه دی بلیغ دا دی چې تا ته مخکې نه ویل شو چې دې ځای کې دا خلک چې دي دوی داسې داسې دي داسې مناسب بیان پکار دی او تا شروع واچولا او بالکل ټک په ټک غټه په خټه داسې بیان دی وکړي چې توبه خدای توبه اس کوړی دی ارتا وکړي نو دقه ځای کو دا کلام څه شي بلیغ دی دا تا معتبر کو کابلګرام شیخ سے وجیبه سړیو لا انتقص غربه یو ځای ته بیان لاله وخت یو ته سړی وي په دې ځای کې دا څه غونډه کې مسله ده نو دا بیان کو په دیو شي پاغه ته مې ته وي او شروع شو شروع شو دایتونو ورتاویدل لاسي تاویدل لاسي کنه په حاسي وي سړي دا کوي نو ټول بیان په قیو خبره باندې وکړو چې هغه ورته کوم ویلی و حدیثونه او آیاتونه ټول چې کمن په هغه طرف باندې روان بالکل د کټ مقیم مناسب دا د مقیم مناسب خو چې معتبر کی دا ځدی وجنه تعبیر په اعتبار کې سره کړی دی د فعل مصدر سره تعبیر څه کړی دی چې دا معتبر شوی ناصافی مطابقت هغه څه کمونو کافی نه دی په مطابقت کې ناصافی مطابقت ضروری دا هغه امر سره چې معتبر کړی وي دي ځکه موږ دوه معنی دي چې هغه زم کړی وي کمی یو صدق د کلام کلی کنه هغه مخ کې کړی وي او بل هغه بل د مذهب ظاهر معنی مذهب تحقیق دواړه دي ورستو بیا راځي ان شاء الله و انحطاطه او هر یو انحطاط د کلام بلیغ به عدمها هغه چې کمونو د وجه د عدم د کمال مطابقت نه لري د وجه د عدم د مطابقت نه نه ځکه چې مطابقت څه شو ختم شو نو بیا کلام کلام پاتې نه شو بیا د بلغو پولیس دا د سره سره دی کلام نه دی چې کم کلام کې مطابقت د مقتضى الحال سره نه یعنی د موقع مناسب نه کم بیان چې د موقع مناسب نه وي کم کلام چې د موقع مولانا عبد الحی لکنوی صاحب رحمه الله تعالی وی والد صاحب سره مختصر معنی ویل مولانا عبد الحلیم لکنوی صاحب دغه والد صاحب مسلمانی ته نو ویلا ورته وی زو چې ورسره لک بازار ته چې دا خلک په مسلمانۍ پوي کنه پوي هغه واپس راغی وی دا دا غیله دا شي چې تورځي هغه له ودا شی ورزي دی باندې نه پويږي په مسلمانای باندې نه پويږي او ته بچي دا یو ځل بیا وای تا نه دی ویل مسلمانې نه دی ویل بیا وته ویل چې بیا وته ویل ورشه بچي بازار ته داخله کوم مسلمانای پويږي کنه پويږي چراغه هر جوي سوق د مقتضى الحال سره لګیا دی او سوق بغیر د مقتضى الحال نه سړي لګیا دی راځه راځه اوس په پوښښ وي کله شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې کله فن سړی په خارج کې ولګي نو دی په فن شي پوه شي چې د عوامو په دې خبرو کې دا فن څه کی ولګي نو دی په دې فن شي پوه شي نو دا مسلمانۍ دا چې زونه صرف دی له نمونه نه ورځي دا عربی د اصطلاحات نه دا نه ورځي نور ټول د مقیم مناسب زنه سړی کله کله دوا درې قسمونه سکی اوخري نو دغه ضرورت نه کنه دا ته پته چې دا سړی منی نه ورته زما د قران په زور زیر په پاڼه پاڼه په غړندې غړندې په پیخ پیخ په لی په لی پینې وې کانا دا سو سره وې دا ولې دغه ځای کې سړی منکر دی سخت منکر دی دی واته چې کمونو سکی قران ګوړه کوي لکه په داسې طریقه اندان مقتضل حال سره لګیاره کنه او کله ورته ساده خبره ذکر کوي چې داسي دال الاعتبار المناسب داري وان هتاته بعدمها فمقتضى الحال زبس پکمه